او مقصد دا سی چی قدرتی آفات پرالو بیا دو یو بل سره امدادونه کول دو بویل چی بس دا غ زکات تا دا چه خیلا زکات تا کنی زکات وکانو یمدحون بها اول دا پدو کی زکاو چی دو بیو بل مدح پدی سره کول چی فلانا ډیر خسړای دا دا سی خلق سره امدادونه کوي او سخی دا ويعرفون انها کمال الانسان وسعادته ادو دا خبر پیژندل چې دا کمال دی انسان سعادت انسان دا ادې وجې نه حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها هغه حضور صلی الله علیه وسلم ته چه ورتله په ابتداء د نبوت کې چه تا به خدای خفه نه کړي ځکه تا به ولې خدای خفه کړي ته خو صله رحمي ساتې نو ګوره نبوت لا نه ده راغلی پته ده ورته چه صله رحمي ښه شی ده حالانکه هلته خو لا ده مؤمنه خو نه وه کنه لا خو نبوت نه و راغلی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې خلا ایمان خبرې نه راغله او ورته ویل چې تا به خدای ځکه نه خفه کوي چې ته خو صله رحمي ساتي او ته خو د میلمنو قدر کوي مهمان نوازي کوي او ته خو د غریبانو بوج اخلي او ته خو چا باندې حوادث راشي ته ورسره امدادونه کوي معلومیږي چې دا شاهینه په دو کې ښه ګڼل شو دا د عربو معاشره کې ښه ګڼل شو قالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتقری الزیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق دارنگی وقال ابن الدغنا علی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ مثل ذالک دا ابن دغنا چکمو ایغ ہم دا مقصد دا چی دیو بکر صدیق صاحب دغه شینو سره هغه کړه د صفات کړه چې ابو بکر صدیق صاحب خدا سے سړی دا دا سے سړی دا دا سے سړی دا وکان فیهم الصوم او دو کی صوم هم و من الفجر الی غروب الشمس د فجر نه تر غروب الشمس پورې وکانت قریش تصوم عاشورا فی الجاهلیه دو با عاشورا په جاهلیت کې لرله وکان الجوار فی المساجد فی المسجد او دو په بیت الله کې اعتکاف کاوه وکان عمر رضی اللہ عنہ نظر اعتکاف لیلۃ فی الجاہلیہ د دی ویش په اعتکاف منلای په جاہلیت زمانه کې نو چې کله مسلمان شو فاستفتا فی ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم چا زوک کنا حضور صلی الله علیه وسلم متل چا ویکا وکان عاص بن وائل ګور غلامانو آزادول په دو کې وو وکان عاص بن وائل دا سخت دشمن دی مسلمانانو منحوس دا و عاص بن وائل و او ساد وصیت کو ان یو تکان هو قضا و قضا من العبید چکل زمر سے ما پس دون دون غلامان آزاد کو نو دا ټول شینه دی خیر کارونه دا په دو کې وو و بالجمله حاصل خلاصه خبر دادا کان اهل الج اهل الجاهلیه یتحنسون اهل جاهلیت با عبادت کاو بانواع التحنسات په قسمه قسم عبادت سره به کاو و اما حج بیت الله او حج د بیت الله چه و و تعظیم شعائره تعظیم د شعائر الله والاشهر الحرم ادی اشهر حرم تعظیم فامره اظهر من ان یخفا دا خبر خو اچا نه پټه نه ده چه دا شینا په دو کې موجود و لیکن دو پکتا مقصد دا چې تحریفات کړیو وکان لهم انواع من الرقا دارنګ به دو تعویذونه ماویذونه دا کسی به کول تعوذات پو وکانو ادخلوا فیها الاشراک خود په دې کې شرک داخل کړایو وکانو ادخلوا فیها الشرک دو پدې کې شرک داخل کړی وو ولم تزل سنتهم دارنګه دو سنت هم داو الذبح فی الحلق ذبح به کوله په حلق کې خدای دې بوش مذبوح کی دې القاعده والو لاسا والنحر فی اللبا نحر به کوله په لبې کې نحر ذبح دواړه په دو کې رواج یو ذبح په حلق کې وی او یو نحر په دې لبې کې وی ما کانو یخنقون ولا یب ولا یبعجون دو داسنو دو خنق نکاو خنق نه کاو دو شیونو ته غاړې نه ول موړلې بلکې واقعده ذبح به یې کوله په جاهلیت کې او یا به یې حلق کاو او دارنګي دو ولا یبعجون دو بعج نه کاو چې شي خېټه وسیری دا لکه مجوس او دغه بدا کارونه کول دو دا کارونه نه کول باقاعده چه کولې ذبح کولې او شریعت کې ذبح او حلق دا او دا دو مخکی کول خو دو بتانو نامونه په اخیستل ګډوډي یې پکې کړې وه شریعت یې هغه احکاماتو ته بیان کړ دارنګې رادرومه خبره اسانه ده ګوره ناوخته کېږي وکانو علی بقیت دین ابراهیم علیه السلام فی ترک النجوم ادو و په هغه باقیه د دین د ابراهیم علیه السلام په ترک د نجومو کې دو نجومو کې دونه خوض نه کاوه په علم نجوم کې و ترک الخوض فی دقایق الطبعیات ادو ترک د خوض کاوه په دقایق الطبعیات کې طبعیات علوم کې داسې خوض نه کاوه غیر ما الجا الیه البدا البته چې کوم بظاهر خبرې وي آخو به وي انبیاء او زیری خو دو بیا پکی تا دا شین ارزان نه گٹ کړیو پیشن گوئی کے ثم دخل فیه الکهانه بیا دو پتی پیشن گوئی معاملے کے کہانت داخل ک دا غلطی وکړه والاستقسام بالازلام استقسام بالازلام داخل ک چاغه بوخچی کی به سو غیشی بو هغه په مقصد مجیور خواته پراتو دی بیت الله مجیور خواته پچا به لیکلی امرانی ربی پچا به لیکلی نهانی ربی بیا به ورله بیا به داسې وړین جول چې کوم برو خاطر بیا به کول لیکلی نهانی ربی بیا هغه کار نه کاو که امرانی ربی به لیکلی بیا به کاو که خالی به روخاته بیا به یې ورته له سره شوه دې ته استقسام بالازلام وایي مخکې مې ته تېر کړی و دارنګې دوی به طیره کوله هغه مرغانو سره بدفعلي دا به یې کوله تشاؤم وکانو یعرفون ان هذه لم تکن فی اصل الملة دوی ته دا پته وه ارامیانو ته چې دا په اصل ملت ابراهیمي کې نه و مونږ پکې ته داخل کړي دي وهو قوله صلی الله علیه وسلم او ګوره دې کول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره حين را صورت ابراهیم او اسماعیل علیه السلام فی ایدیهم الازلام چې کله حضور صلی الله علیه وسلم هغه بتان ټول ټوټ کړ او مات یې کړ په بیت الله کې نو دوا غیر وکشل بتان چې په هغه دی یوی دی اسماعیل علیه السلام په شکل جوړ کړو یوی دی ابراهیم علیه السلام په شکل جوړ کړو لاسو کې وتغیسی ور کړی و چې دو استقسام بل اسلام کې نو حضور صلی الله علیه وسلم ویلا لقد علموا انهما لم یستقسما قط دا خبیسان دی اسی جوټ وای دو پدی یقین د چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چر استقسام بل اسلام نه ده کړی دونه پته ولګیدله چې دا دو په دین کې منګړت جوړ کړي دو په پیدل چې دا موږ هسې تحریفات کړي دي خو بس کول یې کول یې دارنګ رئیس ہوتا وکانو بنو اسماعیل علی منهاج ابیهم او بنی اسماعیل په خپل پلار طریقې باندې الا ان وجد فیهم امر امر له چې دو کې دار امیر راغی وذالک قبل ما بعث نبی صلی الله علیه وسلم قریبا من 700 سبا میانه د شي سلاس میا سنه دا تقریبا 300 کال او دی حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکې چاغه د شرک بنیاد کې خدمات خبره کړې ده لږ پکې تا فساد یې ګډ کړی او نور یې هغه اسلام ورته چه کړې برابرې کړې وما زالو يحرمون المحارم دارنګ دو محارم منل دو با کل بنات والامهات والاخوات دو با خویندو سره نکاح نه کاوه عرب جاهلانو او میندو سره به نه کاوه خپل لورانو سره به نه کاوه شجی وکانت لهم مزاجر فی مزالهم دارنګ دو خپل چې قوانین و چې یو بل باندې ظلم وکي قصاص دیات قسامت عقوبت زنا سرقه دا ټول شیونه دو کې یو آئینی شکل کې چو موجود خو بګاړو دې وجې نه چه دو سره قریب وو دو په ذهنونو کې هغه ارتفاق ثالث رابع پروت وو خو دونه قدر خبر وو چه ارتفاق رابع ته دو وزګار نه شو د خپلو جنګونو دې وجې نه لكن دخلهم الفسوق والتظالم لیکن په دو کې فسوق داخل شوی او یو بل باندې ظلم داخل شوی او بي سب یې په یو بل قید کولو سره ونه بي لوټ مار سره و یو شو یو زنا په دې کې زنا شایع سلیوا و نکاحات الفاسده او خزه به بس دو به خزه من دکړه نه به دې تکتل چی دا بوډۍ ده نه به یې دې ته کتل چی واده شادی شده ده له هغه د امرؤ القیس طویرانو بس سره کپړه به یې چی لیدله کنه ورپسې به و دا کیسې ډېرې وې پکې تا شه جی والربا او دارنګې رباګانې پکې زیاتې وکانو ترکو الصلاة والذکر او دو نه لمنځونه کوله نه ذکر وعرضوا عنهما دې وجې نه دو ارتفاع کې رابعې ته اوزګار نه شول فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بیا واستاو حضور صلی الله علیه وسلم په دوی کې وهذا حالهم دو دغه حالت باندې وو چه کوم هغه بقیت ملت صحیح وو هغه باقی پریخودل وسجل علی الاخذ به او په هغه باندې اخذ باندې مهر ورته ولګاو او ورته ویل چې بس دا کوو وضبط لهم العبادات چې کوم عبادات هغه انضباط ورته وکړ اسباب ورته مشروع کړ اوقات شروط ارکان آداب مفسدات رخصت عزیمت ادا قضا دا هر شی ورته چکړ بیان کړ دی عبادات په ترغیب او ترهیب سره او دین کې سہولت وته او ترغیب او ترهیب وته چلاو وسد ذرائع الاثم او حضور صلی الله علیه وسلم کوم دي ذرائع او وسائل اسباب دي اسم آی بند کړ والحث علی مکملات الخير الی غیر ذلک او کوم مکملات خیر په ایغه ترغیب ورک چې هغه کو الی غیر ذلک مما سبق ذکر دی وی شاسب چې نور خدا خبره می درته تیر کړی دي اخر باب ختمی کی وس زستنای وبالغ فی اشاعت الملت الحنیفیه و تغلیبها علی الملل کلها او حضور صلی الله علیه وسلم دی ملت حنیفیه کې شه مبالغه وکړه او دا کوشش وکړه چې دا په ټولو مللو باندې چکی غالب کی وما كان من تحریفاتهم نفاه اچ کوم دو تحریفات کړیو ا حضور صلی الله علیه وسلم نفی کړو وبالغ فی نفیه ا دی هغه په نفی کې خم مبالغه وکړه وما كان من الارتفاقات الصحیحه اچ کوم ارتفاقات صحیحه سجل علیه په هغه باندې دوام او ثبات حکم ورکړ وامر به په هغه حکم وتوک وما كان من رسومهم الفاسده اچ کوم دو رسوم فاسده جوړ کړیو منعهم عنه حضور صلی الله علیه وسلم دی هغه نه دو منع کړ وقبض على ايديهم ادول سن هغه نه ونیو چرا با نکو وقام بالخلافه الكبرى ها البته حضور صلی الله علیه وسلم ټول عربو دی پاره یو خلافت کبرا چک قائم کو او ټول عربی اکیوی کلمه لاندې چکړه اکیوی جنډې لاندې جمع کړه دا په دو کې بالکل نه وو ایغه لاندې خو زینان دو دې ته چو تیار و لکه ما درته بیان کړه ایک کی وی جانډې لاندې جو وجاهد بمن معه من دونهم ابه دو په ذریعه سره دوی لاس خپې شو کنتم خیر امت اخرجت للناس شو او دو په ذریعه سره بیا حضور صلی الله علیه وسلم دوست له سره او بیا من دونهم سره چوک جهاد وکړه حتا تم امر الله وهم کارهون تر دې چې الله تعالی حکم ا پوره شو او دو بد ګاڼه او مقصد دا دی چه په زور باندې او خدای پاک مقصد دا دی چه دا خپل حکم په ټولو باندې چه کو غالب کو وجاء فی بعض الاحادیث اپ بعض احادیثو کې راغلی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بعثت بالملة السمحة الحنیفیة البیضاء چې ما ما بیست شوی دا ملت سمحه حنیفیه بیضا سره یرید بالسمحه مراد په سمحه سره چه دا ما لیس فیه مشاق الطاعات دا ملت سمحه دا سهل دا یعنی په دې کې هغه طاعات شاقه نشتا کم ابتداه الرهبان لکه راهبینو چې کوم ګران ګران عبادات جوړ کړي وو په دغه ملت کې دا نشته دا ملت ملت سمحه ده یعنی سهله ده اسان ملت ده بل فیها لکل عذر رخصه هغو پاره رخصتونه دا شی نه نو دو خپل په جان ګران کړی و او دی ملت کی خو هر عذر دی پر رخصت تا یتعطل العمل بها للقوی والضعیف والمقتصب والفارغ ادا ملت دونه آسان ده چې په دې باندې مضبوط سره عمل کولای شي کمزور کولای شي او کسبدار کولای شي چې فار په کسبونه تجارتونه کوي فارغ کولای شي دا یو ملت تا وبالحنیفیه حنیفیه نه څه مقصد دا ملت حنیفیه دا دا هغه معنا دا ما ذکرنا من انها من چی دا ملت ابراهیم علیه السلام دا ملت ابراهیم علیه السلام لقب چو ملت حنیفیه و او دا حنیف و یعنی دی هغه دو ویل چی دا عبادت دی دو شینو عبادت کین اور تو ویل چی نه نه ابراهیم علیه السلام خو اخو حنیف و یعنی مقصد دا چی دین ادیان و باطلونا حق دین طرف ته چو مائل و او مقصد ادیان باطلت خواته چو متروک و او دا بالکل حق دین باندې چو ولار و او حکم دی دی والمقاصد التي بنيت عليها واضحه لا ريب فيها لمن تأمل وکان سلیم العقل غیر مکابرین نو ایغا پکی شک قدرے ونکی واللہ اعلم وعلمه اتم واکمل بیا با انشاءاللہ مبحث رابی ویو کا خدای خوشوائی دا کیسه او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه د تاسو ته صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ا فن اصول فقه ا د قیاس حصے ډیر پورا یو وضاحت غوندی چې احادیث نه بسړای د شریعت شرعی احکامات و استنباط او استخراج څنګه کوي دا طریقې په دې کې بیانېږي خو اوس دې کې بیا مختلف چې دي بابونه دي نو دې ته اول دوتیا تمهید درته تړي نو اول دی حضور صلی الله علیه وسلم علوم چې کوم دي آ درته تقسیموي بنیادی خبره دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم اول اول خو د علوم ادو قسم دي غټ یو وحی مطلوده او یو وحی غیر مطلوده وحی مطلوع خو قرآن دا چې آپ المس کے تلاوت کولا کیجی او عام هم دی اغا تلاوت حکم چدا راغلی دا او یو وحی غیر مطلوع دا وحی غیر مطلوع احادیث تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وحی غیر مطلوع زکا وطائی چی دا قرآن غنده نده چی مثال تے پموس کی یو حدیث تلاوت کی بیتا منزو سرشی او نه دی دی باقاعده دی تلاوت حکم راغلی ٹھیک تا کوي حدیث تلاوت کوي خدا سے باقاعده لکه څنګه چې دی قران کریم تلاوت حکم راغلی دا سے باقاعده دی دی حکم نه راغلی نو یو وحی مطلوع شوا یو وحی غیر مطلوع شوا بیا دا وحی غیر مطلوع چی دا دا بیا غټ خپل کور کی بیا په دوه قسمه باندې ده یو هغه وحی غیر مطلوع ده وحی مطلوع کې خو هغه معنا او الفاظ دا ټول من جانب الله تعالی وی او په غیر مطلوع وحی کې دا الفاظ دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپلوی البتا اغمانا القا آد اللہ تعالی طرفنا د ده په زړه مبارک باندې چي وشي بیا دی هغه په خپلو الفاظو کي هغه معنی چه کي ادا کړي ځکه را آیت شریف دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی سوائی آغا بیا ہم چی وحی دی خپل خواہشاتنا خپل زان نہ خبرے نہ کئی گفته او گفته الله بود گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود ده ده ویل دا ده الله ویل وی اگر که ده یو بنده عبدالله لخلی نئی کنا خو بیا دا وحی غیر مطلوع دا بیا پا دو قسم ده یو هغه دا چې هغه مفصلا مضمون دی حضور صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې چسی القاء وسی مفصلا نو دې ته بیا حدیث قدسی وایي دا چې سل سپ باندې دي او بعض علماء کرامو د دې باقاعده یو کتابی شکل کې تدوین هم کړی ده دې ته بیا حدیث قدسی وایي حدیث قدسی او دې کې اکثر داسی چې حضور صلی الله علیه وسلم داسی وایي چې قال الله عز وجل کله داسی پکې را درمی راویا عن ربه چې دا روایت کوي چې چانا دې ربنا داسی قسم الفاظ پکې را درمی نو دې ته حدیث قدسی وایي چې باندې صلی او یو هغه یې چې اجمالی طریقې سره مضمون هغه د حضور صلی الله علیه وسلم باندې القاشی او الفاظ د حضور صلی الله علیه وسلم وی نو بیا هغه عام احادیث ګڼل شي عام احادیث بیا د عام احادیث چې دي عام احادیث دا بیا په دوه قسمه باندې دي د عام احادیث یو هغه احادیث دي چې هغه شرعي احکامات سره چدا تعلق تا یو هغه احادیث دي چې هغه شرعي احکامات سره تعلق تا اوامر نواهی دا شئینا او یو اغا احادیث تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا ویل دی چی اغا دی شرعی احکامات سره متعلق ندی بلکہ یا عادتان لکه خلق سو خامخا مجلس کئی خوش طبی غنی دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑی یا اسی یو دنیاوی مشورہ دنیاوی امور سره متعلق خبرئی یا نور داسې مقصد دا دی چې د یوې خاص وخت مطابق څه یو خبره یا یوه مشوره وي هغې مطابق حضور صلی الله علیه وسلم یوه خبره ورکړي نو یو داسې قسمه احادیث دي لکه دې مثالونه بیا ټول بیانو نو شاه صاحب چې دلته اصل کې په دې مبحث کې بنیادي شی هغه قسمه احادیث بیانول دي چې د هغو قسمو احادیثو نه استخراج دی شرایع کول دی چی کوم قسم احادیث شرعی احکامات سره تعلق لری شرعی احکامات سره آب بیا پدی باب کی ورو ورو پدی مبحث کی ورو ورو دا داسی بیانی چی پدی داسی قسم احادیثنا چی آغا شرعی احکامات سره تعلق لری دین بسرائی استنباط او استخراج دی شرایو دا به سنګه ونه کړی دا شینا په دی کی چکی بیانی شجی مبحث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باب دا بیان دی اقسام دی علوم دی نبی علیہ السلام کے اعلم په دې خبره باندې ځان پوهی کا انما روی عن النبي صلی الله علیه وسلم ودون فی کتب الحدیث علی قسمین چکم روایت راغلی دی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ودون فی کتب الحدیث اتدوین شویدہ پا کتابونو دی حدیث کی علا قسمین ادو قسمہ احادیث دی احدهما یو آغا قسم دی احادیث دا ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ کئی فخذوه هغه مقصد دا چې کو تاسو په هغه باندې ټینګ عمل کو وما نهاکم عنه کومونه مچ منې کئی فانتهو هغه نه ځان چې کو منې کو نو دا آیت مبارک چې راغلی دا دا د داسې قسمه احادیث متعلق راغلی دا ما سبیله سبیل تبلیغ الرساله او دا سی جنت تا جهنم دا دار غټ غټ مقصد دا چې الته ماران دی پکې هغه ځای به دونه غټ غټ بوټي دی دا شینا دا د عقل دایره کې نه راځي مینه دا امور دی آخرت چې چور دی دا ټول هغه قسم چې د متعلق چور احادیث راغلي دي دا دا قسم احادیث دی دا اول قسم احادیث چې تبلیغ الرسالت سره دی چې دا تعلق ده وعجائب الملکوت دارنګ دی ملأ اعلی چه کوم عجائب دی عالم بالا چه کوم عجائب دی ایغا متعلق چه کوم احادیث راغلی دا پا دی اول قسم کے مندرج دی وهذا كله مستند الى الوحي ادغه ټول استناد چاته کیږي وحی ته کیږي ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات او دارنګ هغه ټول احادیث هغه ټول چه هغه شرعی دی او ضبط دی عبادات او دی ارتفاقات کی بوجوه ضبط المذکورة فیما سبق هغه اوقات و تعین آداب و سنن و داسی قسم احادیث دا طول پا دی اولانی قسم کی مندرج دی وهذه بعضها مستند الى الوحی او دی کی بیا بعضی اغا مستند الى الوحی دی و بعضها مست یعنی هغه وحی په حضور صلی الله علیه وسلم راغلی نو بعضها مستند الی الاجتهاد او بعضی احکامات داسې دي چې عادی حضور صلی الله علیه وسلم استناد طرف ته چدي منسوب دي د اجتهاد په هغه کې چدا کړای دا اوس دی حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد او د تاسو هم اجتهادات دی کې چدا فرق تا دی امت اجتهاد خدای چې مثال یو آیت مبارک رایسی آ یو علم ورکی هغه دی هغه شریعت هغه قانون دی تشریع دی دغو شیونو په مقاصدو باندې خبر کی نو دی هغه حکمت او فلسفی دی وجه نه بیا دی یو حکم بل جای چه کئی ولګی ځکه چه دته دی هغه شرعی حکم هغه مقاصد دی شرعی حکم هغه اسرار او رموز دا چی وی معلوم وی نو دی یو بل جای چکی حکم وکی نو دا دی نبی اجتهاد وی نبی اجتهاد آ غلطیگی نا ځکه چی چیرته الله تعالی دی نبی اجتهاد او چی نبی اجتهاد کی غلط شی نو الله تعالی دی هغه تقریر نکی په غلطیا باندې الله تعالی انبیاء داسې د رسالت معاملاتو کی دی هغه نه چې کوم دی بالکل چې دی محفوظ کړي دي معصوم دی نو دی وجنا نبی که چیرته اجتهاد کې معمولی اگر ایسی فورا به الله تعالی ورته وحی وکړه چې نه دا مسله داسې نه ده لکه تاسو نه ګورئ چې هلته د حضور صلی الله علیه وسلم او د حضرت بکر صدیق صاحب خپل یو اجتهاد و د هغه اسارا او د بدر په معاملې چې او دی حضرت عمر نو الته مقصد دا چې هغه اجتهاد باندې برقرار پر نه خدا الله تعالی فورا وته ویل چې نه تاسو په دې مسلې کې صحیح نه ده خبره نو دا سه بار ها بار دا سه شوی دی چې الته بیا مقصد دا چې فورا ورته اگر راغی نو یو قسم دا سه احادیث دی چې هغه تبلیغ الرسالت سره تعلق لري نو دا چې د زتر دشون دا ټول قسم پیغه کې چې دی مندرج دی و اجتهاده صلی الله علیه وسلم بمنزلة الوحی او اجتهاد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پا منزلی دی وحی دا لأن الله تعالى عصمه من ان يتقرر رأيه على الخطأ ذکر چا اللہ تعالی محفوظ کرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرا دی دی خبرنا چی در رائے و آغا خطا بانی متقرر شی او ثابت شی وليس يجب ان يكون اجتهاده استنباطا من المنصوص كما يظن او دا څه خبره نه ده چې اجتهاد دی حضور صلی الله علیه وسلم دا به استخراج شوی وي د منصوص نه کما یظن لکه دا ګمان کولای کېږي خلک دا ګمان کوي چې که دغه سبا مقصد دا لکه تاسو مونږ چې هغه کو کنه یو منصوص نا اگر باسنو دا سے بدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بہم داسی حالانکہ شاہ سے وہی چھ خبر دا سے ندا شجی وليس يجب ان يكون اجتهاده استنباطا من المنصوص كما يزن بل اکثره ان يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع بلکہ اکثر اجتهادات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدا سری چھ دتب اللہ تعالی علم ورک دے مقاصد دے شریعت دے مقاصد دے شریعت علم بے ورک او دارنګه هغه مصالح مطلقه شاه صاحب ما تاسو ته مخکی ویلو چی دی په خپل کلام کی مترادف الفاظ دا چکی استعمالی نو د حکم مرسله او مصالح مطلقه لم یو